که مخرجونه جدا نه وي و ما فی الضاد من الاستطاله او په ضاد کې استطالت نه وي لکان لفظهما واحد نو بیا به د دواړو لفظ یو تلفظ ولم یختلفا فی السمع او اډو به په اوریدو کې د یو د بل سره فرق راغلی نه وي دا فرق یو لري راغلی دا فرق په دې باندې راغلی لفظ ته چې شو وا او ته او بس دغه بر مشابهت دی مشابهت من کل الوجوه نه کته زوی چې دا وا د ضاد سره مشابه ده او بیا وی چې ضاد د حقیقت داسې چې او ته مشابه شو د عین الوا شو دا عین څه شو یو مشابهت دغه د چې تی وی ګوره او ضاد وی او ضاد څنګه وی او او دغه مشابهت ته په خبره باندې پوښوي کنه دا مشابهت نه دی ځکه کله مکی د رعایي والا مقصد دا وی چې ضاد وایا نو بیا باغ دا نه وی چې ولم یختلفا فی السمع اختلاف به په اوریدو کې نه راغلی اختلاف په اوریدو کې کله راځي چې ته ضاد وې او چې ضاد دی نو اختلاف په اوریدو کې نشته بیا نو عبارت به پورا ګوري دا چې کتاب کولاو پروت دغه ته چاو کتو تفکارې د شي شک یا مخکې ما ویلو دا د هر حرف د بار مونږ وې په کلام د عربو کې خپل مدلول دی نو کله یو حرف په ځای بل ادا کینو دا غي مدلول به بدل شي مدلول معنا مفهوم مراد دا ټول یو شی دی د دیو جن مکی سے په الرعایه کې 143 صفحه کې د امام مازنی په حواله ذکر کړی وای فباختلاف صفات هذه الحروف ندي حروف صفات چې د یو بل نه جدا دي د وجه د اختلاف نه فی الفاظ بنی آدم په الفاظ د بنی آدم کې واختلاف مخارجها وتباين طباعها او د وجه د اختلاف د مخرجونو د حروفنا او د وجه او بیا درته وای نظاره تا تخپل مراد معلوم شو چې نظاره معنا ده تازگی او نظاره معنا ده قتل اوس کته ته دواړه وای چې نظاره او نظاره علم المراد شو نه وای په وای کبه دې دوات کې څوک بیا غلطي کوي چې ته منطقي څه فرمایلی چې ضواد به وي یا فلسفي څه ویلی چې ضواد دی قول په بار د ضواد کې چې پیش کینو د اهل فن پیش کوا اهل کله به وڅړې د فتاوی قول پیش کی هغه فتاوی چې چاري کې د خدای خبر جګه په قران څنګه وي که صحیح وي خو سند کې به موږ سره دا غنوم موجود وي کنه سندونو کې لکه څومره لوی قرا چې تیر شي لکه د نور پړکیږي څوک پکې پټ نشته یا یو سړی دی هغه سره د دې فن خبر نه دی او په دې کې څه کوي لګیا دی پکې تاسو ګورئ چې کوم اهل فن دی او لګیا دی چې دوات به کوي دوات به هغه به ویلم نشي او ګوره دا د عهد الصحابه نه دا اشکال راغلی یو سړی عمر رضی الله عنه ته و فرمایل عمر رضی الله عنه ته و یا امیر المؤمنین ايضحى بضبي ضاد سره وضبي په سوا باندې قرباني کیږي ضاد سره وي اصل کې ده ضاد سره ضبي نو مر زیلان ورته وما عليك لو قلت بضبين پتا به څه بوج وکتا ویل چې ضبين نو هو انها لغه سوي انها لغه د لغت په ځای لغت وي واذا انها لغه نو انها لغه دا لغت عمر رضی الله عنه فرمایل انقطع العتاب ولا يضحى بشيء من الوحش اذا ما استاد پتا باندې ملامتیا پورته شو او په واشي د ناور قرباني نه کی دا خبره امام سیوطی ذکر کړي المظهر کتاب کې هغه وایي رد په وکړو ګوره دا مشکل هغه زمانہ کې خو ما منتشر نو خور نو ډېر کله چې عجم عربو کې وردن نو تل کنه بس بیا شروع شو دا بیا خلط را ابن خلدون ذکر کړی د 808 هجری عالم دی فلما جاء الاسلام وفارقوا الحجاز وقالت العجم تغيرت تلك الملكه هغه صحیح الفاظ غلط شول بیا عجم چې عربو کې وردن نشول بل دا دا پدې کې دا نقصان بیا چې مستقل شروع شوه نو دا د امام سیبوی د وخت نه شروع شوه دویمه هجری کې په دوات باندې کتابونه لیکل شوی د شپېتو نه زیات کتابونه په دې لیکل شوي یو کتاب دی الحلقات المضيئات هغه کې دا ټول مصنفات د دې دوا درا جمع کړي او اکثر د دې مؤلفاتو نه دکتور محمد ابن صالح البراک ذکر کړي چې دا محقق دی د منظومه دره القاری للفرق بين الضاد والضاء د ابو محمد عبدالرزاق ابن رزق الله الرصعنی چې دا د ومه صدی عالم دی بیا ګوره خطا په دې ضاد کې په دوه قسمه ده یو دا چې غای خالصه اوه او یو دا چې بینها و بین الطا دا بینها و بین الضا مشابه کې د ضا سره پورا ضای نه خو مشابهت راشي یو دا شو بل مزجها بالطاء طا سره دی یو ځای کا یعنی ضاد دی وی نه دواب دی او نه طا ده بس داغه سره مشابهت بل دال مفخم سره دی مشابه کو دال مفخم دی لنه وای چې توس وای ضاد دا دال دی دال مفخم به څنګه شي ضال ضا پوه شئ کنه دا ا دا دی او دا ضا ضا او دواړه لحن غلطی ده خلیل ته خدا ویل چې دا د حروف شجریه نه دي وای ثم الجيم والشين والضاد في حيز د دې ټول یو مخرج دی ها نو که څوک دا وای چې زید خلیل ته په مذهب دا کوم بیا به څول با با لکه څنګه ته څوې شین جیم یا با چې به من نه دا کوي با دیار لس فرقونه دي ښا یو فرق په مخرج کې دی دا فرق هم کافی دی ښا په لفظ او په سمع کې حرف دی یو د بل په مخرج جدا کی تاسو په صفاتو کې ویلي خب دویمه خبره دویم فرق په څه کې دی په استطالت کې دی په صفت کې اے تاسو په صفاتو کې به وایي وای که چرته صفات د دې مخارج د پاره نه وي نو دا اوازونه به کل بهایم وي ټول اوازونه به بیا د متحد المخارج حروف یو شان وي کم حروف چې په مخرج کې یو دي دا غي اوازونه په صفاتو جدا کیږي نو څنګه به وي ولو نو دا تا غزوا شو بیا اکم خلک چې وایي غزوا په شان به دلیل پیش کوي ځکه چې قوت ته پکې هغه نه دا پته نشته چې کم نه پکې ها ته قوت به پکې کم ادا کې بل الضاد لا يشاركها في المخرج غيرها من الحروف فضاد کې بل حرف شریک نه دی د دې ضاد سره په مخرج کې او ضا سره ظالم دی او سم دی فام ده نهم ضاد د حروف شجریه او نه ده چا ورته شجریه ک خلیل ته او ضاد حروف لثویه او نه ده په ضاد کې تفشین شته چا چې ورته او په وا کې دلته نه روزي الته څنګه او هو یا وا داسې دي او او په وا کې او ثنایا او سره او نو کته دا بادم د وا په شان او نو بیا خو دغه کې هوا سوزي داسې وزي د دې هغه هوا په ادراسو کې زیاتې او هغه داسې روانه ده دا قاریانو ویل ايضا بل خبره دا ده اضاد فيها كلفه على اللسان عند النطق بها دا ګران د پجبا او واسانه ده امام سیبوی ذکر کړي هغه د حروف او هجا او عدد ذکر کړي هغه وایي او بل صاد ده چې د سين په شان ادا شي او بل طا ده چې د تا په شان ادا شي او بل ظا چې د ثا په شان او بل با چې د فا په شان ادا شي الكتاب 432 صفه فلورم جلد دا ضاد ضعیفه هغه څوک ادا کوي چې د هغوی په ژبه کې ضاد نه و نو فاذا احتاجوا الى التکلم بها فی العربیه کله چې دوی محتاج شول چې مونږ تکلم وکړو په دې باندې نو ژبې خو ورسره موافقت نه کولو نو فربما اخرجوا هذا کله ته ضاجرکه لاخراج میا من طرف اللسان واطراف الثنايا ځکه د جبی د سوکی او د ثنایا او د سوک نه ادا کولو وربما تکلف اقراجها من مخرج الضاد او کله د مخرج د ضاد نه دا کول خو تکلف سره فلم یات لهم خو کوشش وکړو کار نه کید نو فخرجت بین الضاد والضاء دا ادا شو په من د ضاد او د ضا کې شرح د شافعی د ابن حاجب کې دا لیکلی مکی صاحب هم وای هماغه خبره د مخکې چې مې وکړه والضاد يشبه لفظها بلفظ ضاء لانها من حروف الاطباع او بیا په اخر کې وای که استطالت پکې نه وي او اختلاف د مخرجین نه وي لکانا لفظهما واحد ولم يختلفا في السمع د دې عبارت نه دوه خبرې وروته مکی صاحب چې کوم عبارت ته دوه خبرې یو دا چې تشابه په صفاتو کې ده تشابه په څه کې ده د ضاد او د ضاء په صفاتو کې دا یو کتاب دی الاقوال الجلیه دا کتاب د اکثر خبره داغې نه دي دی کتاب کې دا څه لیکلي ښا چې د مکی صاحب د عبارت نه دوه خبرې راووتې او دا چې تشابه په صفاتو کې ده او دویم اختلاف په سمع کې شته اختلاف په سمع کې شته نو دا خبره د مکی صاحب ځان سره یاد او ساتي چې هغه سوی چې ولم یختلفا فی السمع کچرتا مخرج او صفاتونه جدا نه نو دا به اختلاف به نه راغلی و یعنی راغلی د اختلاف دی کتاب والا ذکر کړي الاقوال الجلیه وقد فهم بعض المعاصرين من قول مكي جواز التشابه بين الحرفين لکه یو طالب چې ته پوه شو وي بعض معاصرين خلق اې د مکی صاحب دا قول راغسته وي ګوره تشابه بین الحرفین شته په من د ضاد او د ضا کې په لفظ کې او فرق نشته په سمع کې پوښی کنه وای دا د مکی صاحب مراد نه ده رحمه الله اولی اول خدا خبره ده چې غل اولا ذکر کړي څه شي او لولا دا د څه د پار راځي امتناع الشی لوجود غیره د پار د امتناع د شی ځکه چې بل موجود ده لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا که په اسمان کې د الله نه علاوه العیاذ بالله نور الها وي نظمک او اسمان کې په فساد راغلی فساد لنشتا نور الها نشتا نو دلته چې د لولاوي دا دلیل په دې دی چې امتناع د تشابه د لفظ د بین الحرفین د دواړو په منځ کې تشابه نشته ولې که تشابه وي نو اختلاف به نه وي او دلته اختلاف په سمع کې شته اختلاف د مخرج هم شته د دواړو په منځ کې او اختلاف د صفت هم شته چې استطالت ته او مکی صاحب داسې قسمه عبارتونه ډېر ذکر کړیا سوی ولولا الجهر الذي في العين لكانت حاء که جهر په عین کې نه وینو دا به حاوي نو به تاسو عین او حاء شول خليل ابن احمد سے وی لولا بحه في الحاء لاشبهت العين کپحا کې بحنوي نو د عين تربه مشابه و نسبت سوی حاء عين يودي مکی سے بوی ولولا اطباق والاستعلاء اللذان فی الطائل كانت دالا فإنما فرق بينهما في السمع اختلاف بعض الصفات لا غیر پاره کې ذکر کړی دا طا او دال کې چې کم ده دا فرق په څه سره راغله په بعضي صفات سره دا چې خبر هغه په حمزه او عین حاکم کړي عین او خا کې قاف او کاف کې ټول حروف کې کړي دویم دا چې مکی سے په خپل دا خبره تاکید سره ذکر کړي چې دی حروفو کې تشابه نشته بلکې واجب دی فرق هغه څه وایي ولا بد من التحفظ بلف بلفظ الضاد لازمی ده چې یو سړی به ضاد حفاظت بکی حيث وقعت فهو امر يقصر فيه اكثر من رايت من القراء ډېر قاریان مې وکتل چې کمې پکې کوي والائمه اولي لصعوبته على من لم يدرب فيه چا چې پکې د جبه مشق نه کړو هغه ته دا ګران دی فلا بد للقارئ المجود مکی صاحب څه ویلی وی چا چې ضا وی نو بدل کو حرف تبديل الحرف بالحرف لحن جليل بیا ویلی دی دا په 97 صفحه کې غویلی بیا غ ذکر کړی وی فیجب علی القارئ بیان الضاء قاری ته پکار دي چې ضا سرګند کې ضا لتتميز من الضاد دې عبارت څه معنا ده ضاد قاری سرګند کې چې د ضاد نه شي جدا شي والضاد اعظم كلفه واشق على القارئ من الضاء ومتى قصر القارئ في تجويد لفظ الضاي أخرجها إلى لفظ الضاد أو الذال لا بد من أحد هذين الوجهين وذلك تصحيف وخطأ ظاهر دضان ضاد جرول دا تصحيف ته دا ضاد نم ضاد جرول تصحيف بیا وای فالتحفظ باظهار لفظ الضاء والا تدخل في لفظ الضاد او لفظ الدال واجب مؤكد دا واجب خبره ده چې ضاد به د ځوانه جدا کې واذا وقعت الضاء بعد ضاد نو کان البيان للضاء اكد ضاد او ضاد یو زیر عالم نو ضاد خطر ګنده فيجب عليه أن يعطي كل حرف حقه من اللفظ وذلك نحو أنقض ظهرك أنقض ظهرك سنة بوي يعض الظالم علامة جزري زي بموي وإن تلاقي البيان لازم بیا هغه فرمایي ولا تجد احرفا اتفقت في الصفات والمخرج واحد دا سي په دنیا کې یو حرف هم تنشي کته چې صفات دې متفق یو مخرج دې یوي ته پوه نه شو مخرجونه مخرج یو د ټول صفات هم سي متفق دي لأن ذلك يوجب اشتراك ما في السماء دا خو به بیا د دواړو اواز یو شان شي فتصویر بلفظ واحد لا يفهم الخطاب منها نو دا به یو لفظ دینو پته به نه لګي هي وای داسې حروف نشته چې صفات دې میوي او مخرج دې میوي اولی اواز به یو شان شي نو چې تاسو د دواړو اواز د ځواب په شان کو سره د دینه چې مخرج هم جدا دي صفات هم جدا دي دا خو د حد نه تجاوز وکړو په خبره پويږي کنه پويږي وجه ولا تذکر کړي فتصویر بلفظ والا يفهم الخطاب منها سبب به پوه نشي ځکه د ضاد خپل معنا ده او د ضا خپل معنا ده بیا وي فالحروف تكون من مخرج واحد وتختلف صفاتها كلبد حروف مخرج يوي خصفتنا به جداي فيختلف لذلك ما يقع في السمع من كل حرف خبرې ته سوچ کوئ وایي چې مخرج هم جدا دی صفت هم جدا دی نو دا د یو بل نه ډېر زیات جدا شول غایت التباین دا معنا ده نو د ضوا او د ضاد مخرج جدا دی کنه او صفات جدا دي کنه نو غایت التباین پکار ده کنه ها غایت التباین و اذا ولي اذ قد اختلفت في المخرج والصفات ځکه چې مخرج او صفتونو دواړو کې یو څه شول مختلف شول وتكون من مخرجين متفقه الصفات او کله داسي مخرجونه جدای خو صفات سي صفات یوي فهذا ايضا تقارب بين الحروف من جهه الصفات تقارب په جهت د صفاتو شته خو طبعا د من جهت المخرج بیا وای ولا تجد احرفا من مخرج واحد متفقه الصفات البته البته لان ذلك يوجب اتفاقهما في السمع فلا تفيد فائده فائده نو ورکه نو جره دواړو حروف یو شانتي اواز شو وای په تصویر کا صوات البهائم د زناور په شان आवाज بشي چې لای با به به به به आवाज نه بدليږي که بدليږي نو چې ستاد ضاد او د ضاد اواز یوم د ضا او د ضاد نو معنا به بدل شي نه به بدلېږي معنا اولې به بدلېږي اګب ته وای فلا بد ان تختلف الحروف اما بالمخارج واما بالصفات هي د حروف او اختلاف یا په مخارج راځي یا په صفاتو الحمدلله په دوا د په غوا کې اختلاف د مخرج هم شته اختلاف د صفات هم شته او بیا هم یو شان دي دا څنګه چلل نو په غلطه دی هغه خلک چې ضواد وای کنه وای دا الرعايه ده امام ابن الجزري ذکر کړی وضواد انفرد بالاستطاله ضواد کی یو صفت د استطالت ته چې دا د خصوصیت نه وليس في الحروف ما يعثر على اللسان مثل په حروف کې د دغه تکرار حرف نشته فإن ألسنة الناس فيه مختلفة او ډېر کم خلک دي چې هغه وکل ذلک څه معنا دا ټول جایز دي لا يجوز دي لا يجوز جایز نه دي ابو الحسن علي ابن محمد ذکر کوي دا د دولسمې صدې عالم دی ويقع الخطا فيه من اوجهين په دې کې دا خطا په څو طریقې باندې واقع کیږي من ابدال ضاء مشاله سوق په ضا جوړي وهذا هو الكثير الغالب ودا ډېر خلک کوي او اهل مغرب والا ټول وي په دې دي مغرب خلک چې کم دي هي ټول وي ضا وي ځکه چې ضا ضا دواړه متقارب په المخرج دي او مشترک دي په ټول صفاتو کې علاوه د استطالت نه ورنه بیا د دې څه فائدہ نشته چې مونږ وایو بدونین کې دوه قرات دي وما هو على الغيب بدونین کې څو قرات دي دوه قراتونه دي علامه جزری ته وی او فی ضنین الخلاف سامی او په ضنین کې اختلاف مشهور دی زمون ذال د هغې نه څه جوړه که ذا جوړه که دارنګې د ثا نه سین جوړ که ځکه ټول د طرف لسان نه ادا کیږي دارنګې د کاف نه تا جوړه که په همز شدت استفال انفتاح اسمات کې ټول یو شان دي دارنګې د دال نه جیم جوړ کا جهر شدت استفال انفتاح اسما ټولو کې شریک دي قلقلم پکشته دواړو کې دا سه نون میم جهر توسط استفال انفتاح اذلاق غنه ټولو کې شریک دا د نون میم جوړ کا دا رنګ ح او ثا هم سرخوت استفال انفتاح اسما ټولو کې شریک دي نو که په داسې تشابه باندې حروف د یو بل اواز ورکوي بس بیا خو دوه درې حروف دي اوایا یو په بل بدلوه داسې نه ده او د ضوا خو ډېر فرق دی د ضاد سره مخرج هم جدا دی صفات هم جدا دي د علماو اقوال چې څوک دا دوی نموز کیږي کنه کیږي دا خبره موږ مخکې کړې وه بس هغه بیا تاسو ګورئ امام نووي ذکر کړی په منهاج الطالبین کې بس دا یو قول ذکر کوم 164 صفحه دا اول جلد دی ولو ابدل ضادا بضائن که یو سړی ضاد په ضا باندې بدل کو لم تصح فی الاصح مزنه کیږي امام نووي امام شهاب الدین احمد ابن احمد په حاشیه د شرح د جلال الدین کې دا شرح د منهاج الطالبین د نووي سره وکسر طاء انعمت انعمتي یا د ضمه وي انعمتو دا ټول وي معنا بدلی نو دا د ظایم پکې راوستي شیخ الاسلام احمد ابن عبد الحلیم ابن تیمیه سے هغه ذکر کړي واما من لا يقيم قراءه الفاتحه فلا يصلي خلفه څوک چې سورته فاتحه نشي ویلې مزد ورپسې نه کیږي الا من هو مثله هغه څوک درپسې مسکه چې هم د غونته وي بس دوه کو تکونه یو بل پسې ولاړ دي تلاوت نه ورځي او ځکه مو تلاوت وکړو نو مولا به مال چې زه وکاله په دې بدعت رد کوم اکم تلاوت چې وشو نو ما زه په دې بدعت کله رد کوم نه مو کجو دا داسې قسمه تلاوتونه نشته ترجیع په تلاوت کې نشته زه ولا ورپاته د مسم دلته بعضی ملګری شته هغی به هم هغه ځای کی وو ما ورلی تا د ماسوتن جمع ورکړه ټوله دی غلطه ورکړه مې ستا فاتحه په څلور مذهب ناروا ده باقی تا چې کوم وی چې ترجیح په تلاوت کې ناروا ده دا الله د پیغمبر نه صحیح سند سره ثابت دي چې سوره فتح لوستا او ترجیح پکې کړي وداغه ته سمانا کې ترجیح سمانا ده وی تعالی مې نه دی ویلي ما هم خبره کړې او هم کې خاصی کنه موږ هم پکې تلاوت کړو په الله یقینو کا کچرته د دې پند دي سکه عمر هغه چرته دینی خبره کړې چې ګنې ځکه ناروا دي بس بالکل چپ شو هوا ملتل سترګې تورې غام دوکا ولا ورکه چې یو سړی د خپل مز نه ورزي سورة فاتحه غلطه وایي او د نور قاریانو په تلاوتونو رد کوي دا بغیر د حسد او د کینې نه بل شي شته بس دا صرف حسد او کینه ده چې دوی له تلاوت کو او د قاریانو له تلاوتونه کوي بیا ما دن زه روټۍ لم کینولې مې کینه ما دا کسانم دنه کمره کې ناستو که دومره ویلي چې یعنی څه مطالعه کړي چې را دغه شان چل دی نو چې نه پوهېږي نو له عوامو له بیا سترګې تورې وایي په بدعت برت کو د دا, دا سنت ته دا اکثر د طالبانو هم څوک چې تعالی وي دا تلاوت صحیح نه دی دا بدعت ته مې تور لو اج د سنت طریقې را لګو کړو دوه ته چې تانه زده کم څوک چې وي دغه تلاوتونه صحیح نه دی او بدعت ته دا پکې کوم دی وي ته د سنت مطابق را لوکا یو دعایت چې دې ریکارډ کوم ځان سره بیا غشان کوم په دوا پوښوي حاجی ورپسې بل مخرج د قاف او د کاف نور خبره مې نن پکې ما څوک په دې کې اختصار مې درته وکړو قاف چې کم ده دا د اقصا لسان نه دا کیږي د جبه اخر او دا غي د ژبې اقصای لسان چې کله د بره تالو نرم سره ولګي ها نرم تالو سره بعض علما ورته الحنک اللحمی وای هغه کې ډو کې نشته نرم تالو دی هغه ته چې خدا سي بوزي کنه دا څه وکا نه غلطه کې غوخه نه دا ډو کې نشته پوس تالو دی هل تنقا پدا کیږي بعض ورته سوای المنطقه الرخوه نرم ځای د جبې جړ چې دغه ځای سره ولګي هغه ګوره له هات سره متصل ځای دی هغه وړه چې بنه ده هغه سره نږدې ځای هغه پوست تعالو دی دینه قاف ادا کیږي هدایت القاری والوی اقصى اللسان اعني ابعده مما يلي الحلق بالکل د حلق سره نږدې هغه نه اخوا چې لګور وړي کنه د مړی باونډري بیا شروع کیږي د حلقه دا چې حلق څنګه ختم شي نو د قاف مخرج پروت دی کتاب العين کې ذکر کړی چې دا د حروف لهویونه دي اے دیتا دی قاف او کاف ته حرف لهوی د دی وجه نه ویل کی حروف لهویه لهات حواری جبی ته وای نو دا هم دغه تر نږدې ادا کیږي ذکر ته وای التحديد کې ابو عمر داني صاحب ذکر کړي چې کله د قاف نه پس طا صاد ضاد نون دال دا حروف راشي نو خص صحیح طریقې سره واضح کا یقطین وقصد لا تقنطو بیا وای که پوره دي ظاهر نکو دا نو معنا به بدل شي لکه ګورا کوم صورت کې راځي مشقت مرقوم او مر مرقوم ورکی کاپ سره راغله یقتل دا او مثلا نقتل یو شان الفاظ دي مشرقين قران کې راغله مشرقين او بل ځای راغلی مشرکین ولا تقف او لم يكفي دواړه یو شان نه دي خیال ساتل پکار دي قاف کې صفت د قلقلین ده ځکه چې دا ساکلی نو بیا لګرانی ویلې قاریانو پکې قلقله راوي چې قلقلی خپل صفت را روان ده دا سانتیا ده پاره ایثر البیان ولا ذکر کلی کړه چې قاف مشدد او بل قاف راشي یا مشدد نه بل ورته رالو نو دواړه خطرګند وایا حق قدره الحق قل یا دارنګ د نون ساکن تنوین نه پس راشي نو شد به پکې نه پیدا کوي او ما قال بنوي وما قال من قبل فقاب کې غلطی دا کیږي چې کله باریک ادا شي نو دا بیا خبره نه خصوصا چې غټ قاف سره راشي دا وړو کې قاف سره نو څنګه وي ويا جعل لك د مخرج د قاف نه لک خلی طرف تراشه سخت الو سخت الو نه دا ادا کیږي بعد د مخرج د قاف نه لک خلی طرف ته دي ته وی الحنك اللحمي دا آه فمن د قاف او د کاف کې فرق دا دی الکاف بعیده من الحلق قریبه من الفم قاف چې کوم دی راوړي کې کاف کاف د حلق نه لري دی او خلی ته نږدې دی والقاف بعیده من الفم قریبه من الحلق قاف د دې الټه دی دې دواړو ته حروف لهویتین وای ځکه د لحات سره نږدې ادا کیږي اے کڅوګ دا سوالو کې خدا اقصای لسان بل دواړه مخرج د څه ګرځولې وي د قاف او د کاف ګرځولې وي کنه چې بس اقصای لسان نه قاف او کاف دا کې نو جدا جدا دی ول ذکر کړل لکه څنګه چې وای اقصای حلق څه شي دی د حمزه او د ها د پاره مخرج دی دا چې باق صای لسان نو قاف او د کاف د پاره مخرج شوی وي جواب دا د اقصای لسان کې طول او اتساع ده او په اقصای حلق هغه کې تنګواله ده نو هغه کې تقسیم نه کېدو دي کې تقسیم کېږي ځکه موجوده جدا کړي دا حرف متوسط د پمند قوت او د ضعف کې او اضعف د د اقوانه معنا قوی نه ده کپه دې کې په دې کاف کې هم سو استفال نه نو دا به قاف وې لکه په قاف کې کثیفت د جهر او استعلان وې دا به کاف وې ځکه مقارن یې څه دي قریب دي مکی صاحب وایي قاف او کاف یو ځای نه واقع کېږي په منځ کې خامخا څه وي یو حاجز وي او که واقع هم شي نو څه یې دا کولو کوشش به کوي ورنه بیا به په یو بل بدلېږي لکه یکسبون او یکتبون دا پدې کې صفت د هم څخه پورا ادا کوا کاف چې اکثر دی پانه نه بل چا لیکلو نه ومنو په ته بیا نه پوهیږم ابو عمر ته ذکر کړی وای دا کاف چې کم ده د دې حکم په صحیح ادا کولو کې پشان د حکم د قاف ته وحكمه في تعمل البيان والتلخيص حكم القاف چرتا د اغي لفظ ته جوړ نشي نو د دې صورت بم ختم شي او معنا بهم بدل شي لکه ګوره یک سیبون او اکتسبا چې د یو کاف او د بل کاف په منځ کې په ویلو کې فرق ني ورنه ادغام درنه پکې ونشي ځکه نورو کې څه شي دی دا پکې ادغام دی اگر چې نور روایتو کې ادغام شته خو زمونږ په روایت کې نشته مونږ به نه کوو اختلاف او اشبانه په ځانو ساته چې د کاف په دې قاف هم استعمال شوی په کلام د عربی کې لکه کوشطت یو قرات د ابن مسعود رضی الله عنه د قوشطت نو چرته تا قراتونه په خپل روایت کې دا وستاله عن جلی قرات شاذه ده کوش قوشطت قاف سره ابن خالوی په خپل کتاب شاذ القرآن کې ذکر کړی هر عام ذکر کړی شریح رحمه الله ذکر کړی کله چې طا سره د کاف نه راشي نو خو ظاهر کا کاف کا طی السجل فرق كالطود العظیم چې کله ته رستو الف راشي مالا پکې مکوا یې مالا به پکې نه کوي تیم یو طالب نه مې واوریدل وای کیف فتحه کا نو کیف الف راغله کپ قاف کې د جهر نه کو په قاف کې د هم سنو کو نیو بل سره به ګډ وټ کې د جبه مخارج څه شول ختم شول اوس ورپسې څه ذکر کو حلقه پنځه منټه کې راځي ها خدا پنځه منټه حقیقت کې پنځه منټه دي